اوس خبره دا ده چې کومه جمع کیږي دا جمع مؤنث چې جمع کیږي پالي په تاسو سره دې د پاره څه شرایط تاو کنه سره یا مذکر سالم د پاره شرایط مو سره دا چې کوی چې دا وو سره کومه جمع جمع کیږي ضرور څه شرطونه یو خو بدای چې دا هغه جمع کوو سره جمع کیږي دا غل سره زول کول ویم چې په لپاره نو چې دا ما هغه وطن باندې نه وطن د افعال سره نه د جمع مؤنث سالم د فرض څه چې باندې پتا سره جمع کیږي د فرض څه ادا جمع مؤنث سالم به خالي یا خو د جمع مؤنث سالم دا بیا د اسم بیا چې اسم صفتی وي یا به اسم صفتی ولکه دا یې چې کچا د اسم صفتی وي ولا هو مذکر یا به د دې لپاره چې ولکه او زه د فاتاش په صفتی به خالي یا به د لپاره مذکر وي یا به د لپاره مذکر سلامت ما ته شي سلامت نه کړ اوس او ځان ته جمع مکسر او سلاتی مجرد له شراجه او ځان ته جمع مکسر تور په سما دا د سما سره تعلق لري ولا دخل القياس قياس سره په دې کې څه دخل لکه رجال په جمع درو راغلی دا دا د څه قاعده مطابق راغلی دا نبی بیا په شرط او شرط دې د پاره دا دی الله يكون مراد مؤنث مجردا مؤنث دې خالد تان نه چې مؤنث خالد تان او بیا پالي پتا سره جمع کېدل لکه ها آی جمع شي راځي حوادث او حامل جمع حوامل دې کې د مؤنث دې خالد دې تان یو جمع کله د جمع کله دا په استعمال نو تعالی انترتی وما دون اطلاق فلسو په کم د رسوبانی کیږي واهمیت او ذات د مطلب کې څه تاسو د شپږ دی افعل د یو افعل د لکه فلسو د مدد فلسو اخلا بل افعال دی لکه چې واخلا اقسام جمع د قسم واخلا یا او او بل افعله دی نه وافعله لکار کې پسو جمع درجی کا او فعله لبن کلمه واقع جمع د غلام دا وجماعت تکیه او بل جمع تکیه جمع ذکر سالمه جمع مؤنث سالمه